دی وی ان رجلا یو سړیو اقام سلعتا اغا ادرولا سامان اغا ادرو سامان فی سوق په بازار کې یعنی بازار ته راوړو یو سړیو خپل سامان راوړو بازار ته د خرصولو د پاره چې ریوړو یو سړی ول راغی د اغشتو د پاره چې راغی دی اغشتون کې ورته قیمت بیان کړي چې په دومره پیسو یې راکا په دومره فحلف بها نو دی مالک قسم وکړ په دې په دې سامان دروغ وته وې په خدای قسم چې وختي را له یو سړي شل روپۍ راکولې اوس چا وته شل نه دی ویلې دا دوکه کوي په شل روپۍ مې ورکړې نه دی دروغ وایي نو سره ف فحلف فانو د قسم وک بها په دې سامان او سوي لقد اوتی بها چې یقینا ور کول شو دتا بها په دې سامان ما هغه لم یعطیه چې هغه نه وی ور کړی چې او ور کړی نه وی شل روپې دې دروغ وای مال اوسم شل روپې د دې را کولې خیال دی الته وی اشعث ابن قیس واقع و دلته وی دا د دې سړی په باره کې واقع ده غالبا د سه معلومیږي چې دا واقع سره شوی وي الته هغه واقع شو الته هغه واقع شو د دې دواړو واقعو نه پس آیاتونه نازل شو که د ری زور و پیخ وایې او که د ری زیر وایې د ری پیخ تحرزانې یا د ری زیر تحرزانې اوس دې کې پښتو کې مال معنا نه راځي چې دې ته څه وایي یو د جامو ګنډل دي که نه دې ته خیاطه وایي یو دا کیړې خلک نه ګنډي دا کیړې یا موزه دې ته مونږ موچیان وایو که نه د یو ته درزیان وایو د بل ته دغه ګڼلو تاسو پښتو کې څه وایي خو دغه ته وایي دا د ټکې دا دی وایي مونږ بیا معنا ګڼډل کوو خو دغه ګڼډلو ته وایي ښه دا د سرمنې ګڼډل چې وي که هغه کېړی ګڼډلي او که موزي وي دا کیړه یې ګنډلې ناګنه یوه غوسه شوه هغه د کیړو د ګنډلو شیخ هم لیدلی دی که نه څه کونډه غوندې هم پکې وي دی راواغشت او دا بل یې پیووالی د دې ورغې وینې وله پورې را پورې دغه وویسته کونډه مونږ به ستن وایو نو به اشفن ستنه فی کفها په ورغوي د هغې کې اشفا دا د کیړو د ګنډلو دا شی نه ا کیړی چې په ګنډي تاسو به کتلی که نه از اوږد غوندې شی وي سر کې کونډی نو داسې پکې وردن نه کی نو بیا غتار پکې را دغه کې اون خلی راوی باسي دغه ته دغه وایي اشفه نو دا یو راوته وقد انفذ او دن نکړې شوی او به اشفن اغا څه شي رینا فی کفها په ورغوی دا غی کې نو دا چې راوته نو خلکو ته وی دا څه چلو شو وی دا دا کوټه کې دا بل خزانه و دا بل موچی دی والم فق نو عبد الله ابن عباس وی په داوا چرته کیږي کار چې ته خالی وې چې دې خزې زواله مو د الله سره له سوري کدا سن کیږي فقال ابن عباس نو عبد الله ابن عباس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لو یعط الناس کچره ورکول شوی خلکو لا یو شی بدعواهم صرف په داوی باندې چې خالی ته داوا وکړي پتا داوا وکم دا دکان زما دی او صرف په داوا باندې خلکو ته شی ملاوېده نو دا دکانونه به نن ټول د مالکانو نه تلي د بل چا لاس کې به لذهب دماء قوم نو تلې به وي وینې د قوم اوس به خالي راپاسېدلې وي په سړي به یې دعوه کړې وي چې دې سړي زما پلار وژلی دی بس هغه به بیا وژل کېدی سړی به خالي به د دعوه کولی چې دې سړی ته زما زر روپۍ دي به زر روپۍ به در کولې د خلکو مالونه به هم تللې و اموالهم مالونه د دوی د دې وجې نه چې څوک دعوه کوي ځان له بګوان پیش کوي البینه علی المدعی او کنه مدعی سره دا ګوان نی او دی وای چې ماته د مدعی قسم وکړي بس قسم به وکړي نو دلته کې خزه سره ګوان نشته نو بل خزه له اوس قسم دی چې ته قسم وکړه چې دا ما والی نه ده نو چې هغه له قسم راغی نو دا خلک دی خزه پسې رالل نو سوي ذکرو ها بالله عبد الله ابن عباس سی وی تاسو نصیحت وکړئ د خزه ته په الله باندې چې د الله نه ویریږي ګوري د روح قسم مکوا وقرؤ علیها او اولو لپاره خزه اولو لپاره خزه چې ان الذين يشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا دا خلک لاړل هغه ښځې ته ښځه هم د سړي لور وه فذکروها هغوی نصیحت وکړ دې ښځې ته چې ګورې دروغ قسم ونه کې نو فاعترفت هغې اقرار وکړ چې دا ما په دې دغه باندې په دې شي والې ده فقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو الیمین علی المدعی قسم به پچای هغه کسی چې پچا داوا کولی شي دا چې کم سړی دعوه کوي د تبوای مدعی د عین زیر او چې دا چا باندې دعوه وشي مدعا مدعا علی چې په چا دعوه شي وي باب دا بل باب دی قل یا اهل الكتاب الله وی خپل پیغمبر ته چې دی يهود او عیسایانو ته دعوت ورکا چې لکه زمونږ اختلافي مسلې چې دي کاغه نه منو نه منو خو راځي چې سره دا په خپلو کې اتفاقی مسلې دي چې دا خو منو کنه قل اوایا یا اهل الكتاب ای اهل کتابو تعالوا راشه الى کلمه یو خبره سوا ان چغه یو شانتی ده بیننا و بینکم په من زمونږ او په من ستاسو کې زمونږ کتاب مغه مسله کوي زمونږ پیغمبر مغه مسله کوي ستاسو کتابونه او ستاسو پیغمبران مغه مسله کوي چې هغه د توحید مسله ده الله نعبد چې مونږ به عبادت نکو الا الله مگر دی یو الله حدثني ابن عباس قال حدثني ابو سفيان من فيه اليه خا عبد الله ابن عباس وی چې حدثني ابو سفيان حدیث بیان کما ته ابو سفیان من فيه د خپل خلینا دا نشه په واسطه من فيه د خپل خلینا ما کته الا فیا زما خلیته دا خبره چې ما ته کوله نو د خپل خلی نه زما خلی ته خبره کوله تاسو څه وایې خله په خله وایه لکه دوو سره خبرې کولې خله په خله ورنه په کار خو دلته سو امید ګله چې د خپل خلی نه اله اذنی زما غوږونو ته دغه خلک خبره په دغه اوري په غوګونو خو چې خبره ډیره نږدې کوي کنه نو عرب داسې وایي د خپل خلی نه خبره وکړه زما خلی ته دا هغه وخت کې وي چې سړی نږدې وي دا ځکه وایي چې ته ماته یو خبره کې نږدې او زما پکې شکی نو زه دنه تپوس وکم څه دی وی که لرم دنه تپوس نشم کولی نو دغسې عبدالله ابن عباس وی زما خلی ته دا خبره کوله که زما بس شک راغی ما به تپوس کو قال ابو سفیان وی انطلقتو فی المدت اللتی زلارم په هغه موده کې په هغه زمانه کې کانت بینی و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه موده وه په منځ ما او په منځ رسول الله کې په شپږم کال د هجرت په حدیبیه کې صلح وشوه که ونه شوه چې لس کاله به سره مونږ د یو بل خلاف نه جنګیږو دا هغه د صلح موده وه په دې موده د صلح کې ابو سفیان وایي زه د مکې نه لاړم شام ته قال ابو سفیان وایي فبین انا بشام ناګه نظوم په شام کې شام کې هم چې ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط مبارک دا راغی دغه ته قیصر ته اس جی ابي کتاب ناګن راوړل شو خط من النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه چاته راوړل شو اله هرقل هرقل ته هرقل په دغه زمانه کې چې کم دروم بادشاو دغه نامه وه قیصر روم داغه نامه و او دا چا راوړی حضرت دحیه کلبی قال دی وی وکانه دحیه الکلبی او حضرت دحیه کلبی جاء به اغه راوړی و دا دا خط د رسول الله چا راوړی و ډاکی سوکو اغا دحیه کلبی و او رسول الله ورته ویلو چې د بوسرا گورنر نه دی اغله به ورکی دا خط نو د بوسرا گورنر به بیا پاسی او دا خط به خپل بادشاہ ته ورسي فدفعه الى عظیم بوسرا نو دا خط د ورکو هغه مشر د بوسرا ته دا شام کې یو لوی خاریه ده د هغه بوسرا چې کوم گورنر او مشر هغه ته ورکو او فدفعه عظیم بصره او بیا ورک دا خط هغه گورنر د بصره الى هرقل هرقل ته دحیه صاحب دا خط دی گورنر ته ورک او دی گورنر دا خط بیا چاته ورسو دحی دغه ته هرقل ته قال ابو سفیان وی چې دا خط هرقل ته ورسېدو یو اندازې پورې خوش قسمت او د دنیا دا غخط د رسول الله بیا اندازې اکرام یو بیا اندازې او بیا سوی فقال هرقل هرقل وی چې دا کم سړی چې داوه د نبوت کوي د د قوم دلته څوک شته که نشته فقال هرقل او وی هرقل باچا هل ها هنا احد آیاشته دی په دې ځای کې یو کس من قوم هذا الرجل د قوم د دې سړی نه الذي هغه يزعم چې هغه دعوه کوي انه چې نبي چې دا پیغمبر دی دا کم سړی رسول الله خی چې هغه دعوت د نبوت کوي د دغه پیغمبر د قوم چرته دلته څوک شته که نشته چې لږ موږ ته معلومات وکړو نو قالو د خپلو خلکو ورته ووی نعم او شته وی منډه مالی راوغواړی قال ابو سفیان وی فدعیتو زرو بلل شم هرقل تا فی نفر په یو ډله کې من قریشن د قریشو زم پولیس را وستم ما سره د قریش نور اړلم و د هرقل بادشاہ ته پیش کړو فدخلنا علی هرقل نو منګه ورننه وتو په هرقل بادشاہ فاجلسنا دا بداسه وایي د سین به غړندې نه وایې فاجلسنا د سین زور وایې نو هغه کینولو مونږه بین یدیه مخامخ بیا د خیال لري فاجلسا نا نو هغه کینولو مونږه یا دسی وایې یا دا مجهوله وایې فاجلسنا نو بیا فاجلسنا بیا د الف په پیخ وایي نو منګه کینه ولی شو بین یدیه داغه مخه ده بلا ده بلا باچا نه دی منګ نه تپوس کوي چې پتاسو کې د پیغمبر ته په نسب کې څوک ډیر نږدې دی ځکه چې څوک خپل خپلوان چې دی د خپل خپلوان د خپل خپلوان نه د حالاتو نه خبري فقال هرقل وی ايکم اقرب کم یو تاسو ډیر نږدې دی نسبا په نسب کې من هاذا الرجل دی سړی ته الذي هغه يزعم چې هغه دعوه کوي انه نبی چې دا پیغمبر دی مونږ نه تپوس کوي چې دا کم سړی چې وی پیغزه پیغمبر یم په تاسو کې کم سړی هغه ته په نسب کې ډیر نږدې دی فقال ابو سفیان نو ابو سفیان وی چې فقلت ما وتوي انا زه زه وته نږدې یم ګوري ابو سفیان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې دی ښه په نسب کې ورته ریاض د ابوبکر نم نږدې دی د عمر صاحب نم نږدې دی ځکه چې ابو سفیان د رسول الله سره په نسب کې په عبد مناف کې شریکیږي ځکه چې د رسول الله نسب بیان کې نو دغه ته رسی مناف ته عبد مناف ته رسی رسول الله عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف او دې شوی ابو سفیان ابو سفیان بیا صخر بیا عبد الشمس بیا دغه عبد مناف نو په عبد مناف کې چې دی د رسول الله سره په نسب کې دوی دغه کېږي شریک کېږي نو ځکه دا نږدې وو فاجلسوني دی پولسو زه کېنولم بین یدیه د هغه مخې ته او عجیبه کار یې وکړو زه ځان ته نږدې مخې ته کېنولم دلته مخامخ او دا زما ملګری زما شاته کینولې داسې داسې شاته زما غوی ته شاوه چې کینولم ثم دعا بیا راوغوښته به ترجمانه خپل ترجمان دا چې سړی را غوښته چې هغه زما په زمونږ په عربي ژبه هم پوهېده او د ده په ژبه هم پوهېده فقال هرقل وی دی ترجمان ته چې قل لهم ته اوایا دی کسانو ته چې انی سائل هذا زه سوال کون کیم د دې سړی نه ګوته چاته نیسی ابو سفیان ته زه تپوس کون کیم د دې سړی نه عن هذا الرجل الذي په باره د دې سړی کې هغه سړی یزعم چې هغه داوه کوي انه نبی چې دا پیغمبر دی زه د دې ابو سفیان نه د دې پیغمبر په باره کې د یو څو خبرو پوښتنه کوم دې رستو کسانو ته وایي ښه زما دې ملګرو ته خو که دروغ یې راته ووایي نو تاسو ورته دروغجن ووایئ او داسې یې کینولي دي چې د ده شاته دي مطلب د دې دا شو که په خولې نه وایي په اشاره خو به ووایي که نه فان کذبنی کدا ما ته دروغ وی نو فکذبوه تاسو ته دروغجن وایې قال ابو سفیان ابو سفیان وی سخت راګیر کړم و ایم الله قسم می دی په الله چې کدا یاره نه وی چې بیا به مکه کې زما د مرګري وی چې مړه کین هلته دروغ ویلو که دا یره نه وي نو ما به دې باچا ته دروغ ویلې وي لولا ان یؤس لولا ان یؤسرو که دا خطر نه وي چې دا خلک به نقل کوي علی الکذبه زمانه دروغ بیا به په ما باندې زمانه دروغ نقل کوي چې ابو سفیان دروغ وي که دا خطر نه وي لکه ضبط نو ما به دې باچا ته د رسول الله باره کې دروغ ویلې وي ثم قال لترجمانه دا حدیث د بخاری په سر کې تیر شوی دی بیا اوې دی بادشاہ خپل ترجمان ته چې صلحو تاسو کا د ابو سفیان نه دا تاسو کې چې دا کم پیغمبر دی دا په خاندان کې څنګه سړی دی صلحو تاسو ته کې کیف حسبه چې څنګه دی نسب ددو هلته که ستاسو خیال و ریاض په سر کې چې حدیث هغې کې نسب ټکې راځي حسب او نسب تقریبا تقریبا نږدې دي معمولي فرق دی اصل کې په خاندان کې چې کم کمالاتی هغه کمالاتو ته دغه وایي حسب د نسب چې کم شرافتی هغې ته وایي د نسب چې کم شرافت یې هغه د د حسب یعنی د نسب شرافت څنګه دی شریف النسب دی کنه څنګه ها قال ابو سفیان وی قلت ما وتوی چې هو فینا ذو حسب دی چې دی په من کې حقاون د ډیر لوی حسب دی الله د ده خاندان ته ډېر لوی شرافت ورکړی دی ما وی چې د پیغمبر علی السلام دا سلسله د تاریخ تاسو شروع د نسب شروع کې کنه نو د تباریان پاتې شي د پیغمبر اسلام پترونو کې چې د پنیکونو کې برازي ار نکي په خپل زمانہ کې بیا اندازې معزز بې اندازې نو دی ورته وی چې هغه په مونږ کې دغه دی زو حسبن وی خا دویم ته پوس کوي قال دی قیصر وته وی دی بادشاه چې د د په پلارانو کې چرته باچا تیر شوی دی فهل کان من آبائه آیا او د د پپلارانو کې ملکون چرته یو بادشاه دا یادوي ښه د د پپلارانو کې چرته بادشاه تیر شوی د مشرانو کې نو قال ابو سفیان وی چې قلت ما وتوی لا نه چرته په خاندان کې باچام نه دی تیر شوی وای ښه دریم سوال قال هرقلوی فهل کنتم تتهمونه آیا تاسو تهمت لګوي په د باندې بل کذب د دروغو قبل ان یقول مخکې دا غنه چې د اوې ما قال هغه چې وی وی دا د چې د نبوت خبره وکړه د دینه مخکې شرطه ستاسو په دا شک راغلی دی چې د دروغ ویلی دي نو قال دی وی قلت ما وته ویلا نه بلکې موږ به ورته سوی صادق امین رښتونی امانتدار دریم سوال څه دی چرته شک هم پې د دروغو راغلی و د نبوت نه مخکې موږ ورته ویل نه وایي ښه څوک ورپسې منډې وایي اتباع سوک کوي مالدار کوي که غریبانان کوي قال د هرقل وتوي ايتبعه اشراف الناس آیا تابعداري کوي د دا مالدار د خلکو ام زعفاءهم که غریبانان د پس روان سوق دی غریبانان دی کمالدار نو قال ابو سفیان وی قلت ما وتوی اکثریت د غریبانانو دی دغه بلال دی او دغه صہیب دی او دغه عمار ابن یاسر دی او د سعد ابن ابي وقاص هم په هغه وخت ډیر غریب و دا غریبانانو اکثریت دی دا اکثریت ځکه وایو چې ابوبکر خو غریبانانو کې نو عمر غریبانانو کې نو عثمان صاحب غریبانانو کې نو عبدالرحمن نو نو اکثریت نو ما وته وی غریبانان دا غوي وی بل سوال کوي الک روز تر روز زیاتی کی که کمیږي قال باچا راته وی یزیدون ایا رست رز دوی زیاتیږي او کنا کمیږي او ينقصون او کمیږي نو قال ابو سفیان وی قلت ما وتوی سیب غټ پریشانه کې اچولی ورست روز زیاتیږي لا د سنه د بل یزیدونه الګه خیان نه دی زیاتیږي وای خان یو سړی چې په دې ایمان وروړي یو خو لالچ دی که نه خو د لالچ نه بغیر د ناراضګۍ د وجې څوک د دنه واپس اوړي چې وای د دین دا خبره مې خوښه نه شوه دا دین ښکلی نه دی د دین د ناراضګۍ د وجې نه څوک د دنه اوړي که نه هل يرتد احد ایا مرتد کیږي یو کس منهم د دې ملګرو عن دینه د خپل دین نه بعد ان يدخل فيه پس دا غنه چې دی داخل شي په دا دین کې یو ځل چې د په دین کې څوک داخل شي نو بیا د دې دین نه وځي سختتا د وجه د ناراضګۍ له د دې دین چې وای دا دین می خوښ نشو یو خدای چې یو سړی وي د لالچ لپاره چې هغه بیل ده نو قال ابو سفیان وی قلت ما وتوی لا نه نو قال غرتوی فهل قاتلتموه جنگ وسره چرته کړی دی کنه سجالا وار په وار سجالا خپل معنی کوي بورکه اصل کې بورکو کې چې خلک پکوي ناشتي کنه نو واري چې یو بورکه به راويسته یوې خزه ته به واچول او چې بل بورکه به راويسته بل خزه ته به ټیم کې واچول نو داسې وار په وار وار په وار څه مطلب یصیب منا دی وهی زمنګ نه ونصیب منه موږ د دنه وهو په بدر کې مونږ والیو په احد کې مونږ وو قال هرقل راته وی چې فهل یقدرو چرته دوکه د سره کړی د کنه دوکه کوي کنه قال ابو سفیان وی قلت ما وتوی لا نه مونږ سره دوکه نه د کړی دې ته ګوره ونحن منه خو موږ د دې پیغمبر سره فی هذه المدته په دې موده کې یو لا ندری موږ نه پوهیږو ما هو صانع فیها چې دې بس کوونکی په دې کې اخر یو خبره کوي نن دا په نن وخت کې موږ د سره یو خو پته نه لګي چې دې په دې نن وخت کې څه کوي د دې څه مطلب یا د دې دا مطلب چې نن زمونږ د ده سره په حدیبیه کې صلح شوې ده دا زمونږ په دې موده د صلح کې مونږ سره یو ریاضه په دې موده د صلح کې یو خو پته نه لګي چې دی به په خپله وعده باندې پوروالي وکړي او کو بنه کی سو کې دا مطلب علی سو کې دا مطلب علی لکه دویم وی چې سیب نن مودا نه ده نن وخت نن خو نن په شام کې یو هغه په مدینه کې دی مونږ ته پته نه لګي چې نن سبا به هغه څه کړي دوکه به یې کړي که به یې نه کړي قال ابو سفیان وی والله په خدای قسم ما امکننی قدرت را نه کماله من کلمه اند یو خبره ادخل فيها شيئا چې زه دننه کم په دې کې څه شی غیر هازي بغیر د دینه ما ته اس خبر اعتراض مکمل او نشو دا یو می اعتراض می وک خا قال ابو سفیان دغه راته وی هرقل چې فهل قال هذا القول احد آیا دا خبره چرته یو کس کړی دا تاسو په کاغه ندان کې ما قبله مخکې د دینه قلت لا ما وینا بس دې پوری بس دی دا یو سو سوالونه وکړو او بیا د دې ار سوال بدغه کوي ښا فایده به بیانې دا سوال مې دنه ولې وکړو